باب السبل التکلیف په دې باب کې شاه صاحب رحمه الله تعالی راز د ذمہ دارۍ د انسان ذکر کوي چې قدرتي خبره ده په ذهن کې دا سوال راځي چې په ټولو مخلوقاتو کې انسان چې کمدنو ذمہ دار دی هر چا ته کارونه والدي د انسان نه علاوه چې کوم مخلوقات ته وغی ته هم کارونه سړي حواله دي او دا غي باندې یو ذمہ داری شته ده خدا هغه ذمہ واري دوباره تاسو دا غي نه بیا د قیامت پر د قیامت رز نشته دا غي لپاره او نه دا غي نه دا غي ذمہ داري تاسو شته په داسې طریقې سره چې دا وایي چې دا تاسو کړی دي تاسو ته د دې ثواب ملاوي او دا نه دي کړی تاسو ته د دې سزا سږي ملاويږي دا ذمہ داری چې دا نو دا په کائنات کې صرف د شاده د انسان چې هغه ته کارونه حواله کړي د صدا د صدا کولو حکم وته کړی دی او د صدا نه کولو حکم وته کړی دی او بیا د انسان مسئولیت کې خېره چې د کم کارونه وکړل په خپل اختیار باندې داغه ثواب د ته ملاويږي او چې وې نه کړلو دا غي ورته سم ملاويږي سزا ملاويږي دا عہدر تکلیف ده ذهن کې دا سوال راځي چې لکه دا ولي جواز دا انسان ولي مکلف دی شاه صاحب په دې باب کې دا خبره ذکر کړي د دې لپاره آیات کریمه د سوره الاحزاب د اخیری آیات نمخ کې آیات راوړو ذکر کړي یې دواړه دي چې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وکان الله غفور الرحیم دا مفسرین آیات کریمه مشکل غنی او دار چا خپل ذوقي هغه ذوق سره د دې آیات کریمه حل کړي چې دا اشکال به کې یو دای چې امانت نه سم مراد دي بیا دا خبره هم ده چې حامیم سجده کې وایي چې چې موږ سو دې سو کو انکار وکړو ازمکه او اسمان انکار وکړو فابینا یحملنا ور سره دام دا چې انسان امانت اوچت کو ظلم او جهول شو دلخمد حبکار وا او د مدح په ځای چې کمونه د زم شو چې ظلم او جهول شو بیا د دې اولنې انسان چې نه غادم علی صلوات والسلام دی او په انسانانو کې لوی لوی خلق دي هغه څنګه ظلم او شو جهول شو د هر چا د حل یو خپل اندازي موږ دلته صرف د شاه صاحب رحمه الله تعالی چې کومه طریقه ده هغه طریقه د آیات چې شاه صاحب څنګه ویل د ناغوایو شاه صاحب د عرض معنا کې د عرض نه مراد حکم نه دی د عرض نه مراد موازنه ده وحملها الانسان کې حمل نه مراد حمل تشریعي دی او تکلف دی څه تکلف او انه کان ظلوما جهولا دا جمله معلله را د ما قبل او ليعذبك لام د عاقبت دی ليعذبك لام د چا دی عاقبت دی د عرض نه مراد هغه موازنه ده موازنه څه مطلب دی یعنی یو سیز بل ته خودل او برابرول لکه یو بوج دی یو پند دی او بل طرف ته یو مړو کې ماشوم دی نو ته دا پند دی ماشوم ځا سوخه برابر کی چې دا پیټه دی وړې شي ته دغه شانتی وای چې دا ماشوم و چې دا دې کې زه نه یم دې کې زه یو خر دی دی غاړه ته یو پیټه دی ته دا پیټه یو خر برابر کې دا یو بل ته یو خای نو تو یره دا خردا نشي وړي دا رد په تول کې نه دی یعنی په دې خر کې د دې بوج دی چې تولو طاقت ته توازن وکي دیو کتاب دی قانونچا ده او بل طرف ته چې کمندنو وړو کې طالب دی چې بالکل د کور نه وسه شوی دی راغله دی نو ته دا داسې کې دا وړو کې داسې کې ته دا شی دا ویل دي شي دا ویل نشي د اولا طالب دی او تو ته چې الفیه او تواب دی وړو کې کې د دې کتاب د وړلو استعداد دی د دې کتاب د وړلو استعداد پکې نشته دا اوچتولې دا کتاب نشي اوچتولې د دې د وړلو استعداد پکې نشته دی نو عرض نه مراد دقه دی چې دا امانت تشریعي دا امور سو تشریعیات د ټول نه اولنې پاغي کې معرفت خداوندی په خپل اختیار په خپل اختیار د الله معرفت حاصلول نو ایس یو سیس دا بوج برداشت کولې دا الله رب العزت احکامات وړل امانت نه مراد امانت تشریعی دی یعنی احکام تشریعیه اوامر او نواهی یو دی احکام تکوینیه احکام تکوینیه نور ته ویلي دي چې سحر راخیږه ما خام ډوبېږي نور اق خپل کار کوي احکام تکوینیو سره راضی اطاعت تکوینی اطاعت څه شي تکوینی قران کریم کې د سورته حج په آیت السجده کې غالبا 18 نمبر آیات دی هغه ځای کې دوه قسمه سجده ذکر ده په آیات کریمه کې یو قسم سجده دا سجده تکوینیه او بل قسم سجده دا سجده تشریعیه هغه یو آیات نو د سجدي تکوینیه د پاره ویل دي چې اسمانونو زمکو والا نور سپوږمای ونی بوټي خرونه دا ټول سجده تکوینیه کوي او سره به کې دا ویل دي چې ډیر خلک هم سجده تکوینیه کوي صحیح ده کنه او ورسره ویلي دي وکثیر حق علیه العذاب ډیر داسې دي چې باغی عذاب راغی هغه سجده تشریعیه و نکړه سجده سیو نکړه تشریعیه و نکړه انسانان یو په حساب کړی دي په من تل ارض کې تاکي که طبیعت غواړي یا کنه غواړي نور سيزونو طبیعت نشته هغه دا نه وي چې مونږ نه غواړو هغه چې څنګه جوړ شوی دي اک شانته کارو کوي هغه وی اتینا طائعين اتینا طائعين هغه په دغه شانتي جوړو بس هغه یا شانتی کار کو هغه اطاعت تکوینی دی نو احکام تکوینیو سره راته اطاعت څه شي تکوینی چونکه انسان له خپل اختیار ورکړو خوخه نه خوخه ورکړي وا او اظهار د ما فی الضمیر ولا سکړو ورکړو نو انسان چې دی په تکوینی امورو کې لکه بیمار شو شو بیمار شو او یا په مصیبت راغی نو هغه دا فیصله باندې د الله په فیصله اعتراض کاوه کوي لکه صحیح ده کنه نو ټیک تا هغه په د دې دغه سره حکم تکوینی بدلولې نشي خو اعتراض وکړو او نور سيزونه د سره سره نه کوي اعتراض نه کوي انسان کې کله توع راشي او کله د کائنات ته احکام تکوینیه حواله کړی دي د اسمان خپل ذمہ داری ده د وریځ خپل ذمہ داری ده د باران خپل ذمہ داری ده د سپوږمۍ د ستورو د وریځ د نور خپل خپل سدي ذمہ داري دي هغه ټول ذمہ داري هغه ادا کوي هیڅ ادا کوي دلته د امانت نه هغه مراد دی احکام احکام الهیه احکام تشریعیه سو مرادو نو دا یو خودل د اسمانونو او زمکو ته او اسمانونو او زمکو ویل چې موږ پکې نه یو د دې ابانه مراد ابای تکوینی ده ابای سره تکوینی ده یعنی په دې کې داغي د اوچتولو استعداد نو لکه خر لتیکی پخی کا خر دې کنه څه خر پیژنه خر دې او تول خيسته تیکی پخی کا او ورته کی دا نو به خوري ها زمری ته خيسته ونډو کا مزیدار او کلش نو اخول راوړه او به خوري اوزمری ته تکی ده واخو او خر ته کی ده چې کی چرګان او پولاو دا ورته سکا کی ده نو خر ته ته وچی نی نی نی نی زیب نی زیب نه خلما وای داس ها خلا کچ داسې کول نو خلو دې سکی اوچته کی نو کته دې نه تعبیر داسې کای چې خر وای چې زپکی نیمه هم صدا صحیح ده انسان له چې ته چې کم دنو د شوتلو وانډو کې کنه مولا له چې کړی و بیا وی چې دغه دی بس دا څه تکلیف پکوي لګا چې شوتل راړی یا پخوي یا بیا د خجور ما بوزي ا پټي کې مرسته کوي خو تړې جو کار بخلاص اوس انسان ته واخه کیدا نو انسان خو په خلویل شي کنه چې زه اظهار ما په ضمیر کول شي چې زه دا نه خورم نور سيزونه هغه کې دا ابا چې دا دا ابای حالي ده ابای څه ده حالي ابا چې دا ابای استعدادي ده ابای تکوینی ده یعنی دا نه چې هغه په خلی وي چې موږ پکې نه یو واغې کې دا غي د اوچتولو استعداد نه هغه د اوچتولو څه پکې نو استعداد پکې نو او درې سيزونه خاص کړی دي اسمان زمکه او غرونه دا چون کې درې واړه چې دي کنه نو د دې تخصیص یو وجه خو مختصره دا ده چې دا ټول په مخلوقاتو کې د ټولو نه غټ غټ دي او بس دا غټ نشي برداشت کولای نور ټولو نشي برداشت لکه کتابونه دا وایي چې د سجدي حکم چې آدم علیه السلام په باره کې شو دا ټول کائنات ته شو او په کائناتو کې اشرف سوي فرشتي وي د فرشتو تذکرہ څه شو وشو صحیح ده کنه او شیطان انکار وکړو شیطان اگر چې ونه د چانو د فرشتو نه په حکم ودا شوو حکم ټول کائنات ته شوو ټول چې کمندونو بس اقرار وکړو هغه سجده کړې و فرشتو کړه خو تذکره د فرشتو زکه کوي چې هغه سو اشرفو نو چې پر لګیو نو دغه دی بادشاہ دی او د یو سړي باره کې وزیر ته حکم وکړو چې وزیر ته پاسه ته د تسلط وکړه او د احترام وکړه چې وزیر احترام کوي دا نور خادمان خو به خامخا کوي دا نور خادمان به په طریق الاولاد سکی دا درې دلته هم څه خاص کړی دي چې دا مخلوق کبارو خلق عظام غټ مخلوقات داو دې مدا ده چې انسان چې نظر بالکل بره کې نسو تخکاری اسمان چې بالکل اخکته کې نسو تخکاری زمکا او چې میسترمیان زې نسو تخکاری غر د دې د وجنه د ادرس کړو خاص کړل وحملها الانسان انسان چې کمندونو دا بوج اوچت کو دا حمل تشریعي دی موږ دې نه تعبیر کړو په تکلف سره ان عرضنا الامانه تکلیف او حملها الانسان سو تکلف یعنی هغه عہده د ذمہ داري څخه کول قبل اول انسان چې کمنه عہده قبول کړه دې قبولولو مقصد دا دی چې دا طاقت پچا کیو په انسان کیو هغه وی د استعداد چې پروتو نو پچا کې پروتو په انسان کې پروتو په بل چا کې دا استعداد نو وحملها الانسان انه سره جمله معلله ده تعلیل ذکر کړي چې وجه څه ده ځکه وي دا انسان قابل دی د دې خبرې چې د ته د ظالم او جاهل وویل شي سوز وویل شي ظالم او جاهل وته وویل شي یره یو خر دی غلطي وای کنه چکونه هم لګي خو لکه څوک ته ظالم وای مس پوته وای لکه کنه خو ظالم ونه نه وای خبره باندې پوښوي یو خر دی یاره دوره تعلیمي کړی دی کنه چې لکه څنګه کور نه روان کې ډایرکټ چته دي پټی ته ورټه دی بلاره کګیږي را کګیږي الته نه به بار واچو سیده راځي پورته او چې بار ته نه غورځيږي نو لوګون ته فیودريږي او هه هه کی چې دا بار را نسکی غورځيږي لکه یو طرف ته کېږي کنه دور پوهه دی خو ته عالم ویل شي خبر باندې پوهېږي ظالم چاته وي ظالم هغه چاته وي چې په خپل اختیار خپل استعداد سکی خراب کی صحیح ده کنه اوس ظالم هغه چاته ویل کیږي چې هغه کې د عادل کېدلو صلاحیت موجود دی د عادل کېدلو صلاحیت په څه دی جاهل هغه چاته ویل کیږي چې هغه کې د عالم کېدلو صلاحیت څه دی موجود دی نو دا انسان دې چې کمدنو ظالم کیږي نو عادل کېدل هم شي مطلب کاغه امانت صحیح طریقې سره په خپل اختیار سکی ادا کی اوس ادا او تکلیف را لګا نه ان عرضنا کی تکلیف شو حملها کی تکلف شو نو انه اوس کا ادا او تکلیف په خپل اختیار وکړه خو په خوشای سره نو دا به چې کمونو عادل شي څه شي عادل چې وینه کړو نو څه شو خپل استعداد صحیح ځای کې استعمالو نه کو نو څه شو ظالم شو او چې خپل استعداد چې کمونو په صحیح ځای کې استعمال کو نو عادل شو د کشان په دې استعداد په ادا کولو په طریقه باندې شو پوه شو نو څه شي شو عالم شو په خپل اختیار او کله استعداد د سره زده نه کړو څه شي شو جاهل څه شي شو جاهل شو تاسو د تقابل عدم والملکی وای که څه شي وای موږ له دغه ټی کې شي خو لکه دغه خبره ده چې ظلومن جهولا نو انسان کې اوس رستو تفسیر کوي فرشتي صرف عادلان دي په دې کې د ظالم کېدلو صلاحیت نشته لري فرشتي صرف عالمان دي په دې کې د جاهل کېدلو صلاحیت نشته لري هغه کې د استعداد نو چې د خرڅ د امانت څخه کړوي او چت کړوي ځکه هغه کې اونچ نیچ راته نه پای کې د استعداد نو نو انه کان ظلوما جهولا وي او لام د عاقبت ته لام د چا ده لام د عاقبت ته لام د تعلیل نه ده چې څوک اشکالو کې چلته وي چې ما خلقونه لیعبدون او دلته وي چې لیعذب الله او عرض الامانت د دې علت چې کمندونو لیعذب نه ده بلکې د عاقبت ته لکه سکول او کالج چې څوک جوړي دا دې له جوړي چې الکان ناکام شي په دې له جوړي چې کامیاب شي ها کامیابې له جوړي دي د دنیا چې کوم څه دي دې له جوړي چې ناکام شي یو کاروبار سره دی لکه چې زه د تاوان کوم لګا شي لګي خبر باندې پويږي کنه خو د سکول کې لکان پیل کیږي کنه پیل کیږي نتیجه په کدام راشي چې زنه شي پیل شي زنه خې نمبر والی زنه غلط لګي نمبر یې سکی والی دغه شان د کاروبار دی نو کوي خو سړی سلا ګټلا او تاوان به کسی کیږي کیږي کنه کیږي کله به سره شي تاوان نه نتیجه ده نه څه شي ده نتیجه ده ليعذب نو دا نتیجه راوته که چا خپل استعداد تبا کو لکه مشرک او منافق ظلم او جهول خپل استعداد سکو خراب کو هغه ته به سزا ملاو شي ولې دای په خپل اختیار سره کړی دی خراب کړی دی او چې چا خپل استعداد صحیح ځای کې استعمال کو عقیده هم صحیح او عمل هم صحیح و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات بالاضافه لاستعدادهن عرض نه مراد څه شی دی عرض نه مراد دا دی چې دا امانت او وړاندې کول دی ته دادی چې هغه برابرول اعتبارها بالاضافه الى استعدادهن برابرول د امانت دی او قیاس کول د امانت دی په استعداد د دی باندې برابرول موازنه ما تعبیر کړو کنه انسان نه اما عالم عادل لا يتطرق لا يتطرق اليه الظلم والجهل یا خدا سي عالمان او عادلان دي چې ظلم او جهل او ته سره راتللې نشي کل ملائکه وای ما ليس بعادل ولا عالم او یا نه عادلان دي او نه عالمان دي ولا من شانه اي يكسبهما او دا غي د شان نه دا نه دي چې د کسب کې د علم او عدل علم او عدل کسب کوله کل بهایم وانما يليق بالتکلیف ويستعد له او لایق دي د مکلف کېدل سره او د دې د تیارېدل لپاره هغه څوک چې له کمال بالقوه چې داغه لپاره کمال بالقوه وي کمال سي بالقوه بالفعل نه کمال بالقوه لا بالفعل واللام في قوله تعالى ليعذب لام العاقبه کانه قال عاقبه حمل الامانه انجام د حمل امانت هغه تعذيب او تنعيم دی وان شئت سره به تفصيل دی